اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه یو قاتل باندې قصاص او اختلې ده اولیاء د مقتول مال ورنه غواړي یا ټول مال غواړي یا بعض مال غواړي قصاص ساقط شو چا چې عفو کړی هغه نه په مال کې حق شنه په قصاص کې چا چې عفو نه کړی هغه قصاص کې حق نشته البته مال کې حق شته فاذا اصطلح القاتل کله صلح او کې قاتل واولیاء القتيل قتيل لا فعل وزن په معنا له مفعول باندې على مال فمال باندې سقط القصاص قصاص ساقط شي ووجب المال واجب د مال مستمع قليلا كان او كثيرا شعب ویل نو د قليل او كثير خدای مقدار غواړي د دې څه پته وي دا قليل او كثير دی درې روپې کثیر دي په نسبت سره دوه ته قليل په نسبت سره څلور ته دا خو اله چې کله په مند قليل او كثير کې عادت معلومي کړي وای معلوم ده کنه دیت سره کثیر ده خو لیکن دا هغه وخت کې چې کله د قاتل سوي رضا یې پاخذ ده مال کې قال هو والمراد والله اعلم الاخذ بالرضا على ما بينه والصلح بعينه او دا اخذ بالرضا دا صلح بعينه دا صلح ترضاها من الطرفين عفو کې هم اسقاط نو احسان ده هغه فرع احسان په عوض کې هم احسان په عوض کې احسان اولیاء سره د ځکه پیسې ورته ملاو شو او ورسره د قاتل سره احسان د ځکه هغه ژوند دی قاتل لاشتماله على احسان الاولياء واحياء القاتل فيجوز بالتراضي فجائز بالتراضي باندې ځکه یو طرف ته فعل د اولیاء ده بل طرف ته فعل د قاتل ده پښتو پیږي چې هغه احیا ده قاتل خپل احیا غواړي کنه غواړي اولیاء احسان کوي کنه کوي څه څه ځکه ترازی پکې ضروری ده ها تاسو ته یاد قاعده ده چې کله فعل طرفین مختلف کیږي یو فعل د فعل یو جهت یو طرف واقدار ده د فعل د بل جهت بل طرف واقدار ده نبی حالت ترازی پکار څه پکار ترازی ته کبه کې یو طرف ته ایجاب بل طرف ته صحیح قبول یې ځکه ترازی اگر که فعل به یو شی خو دې مسله وقليل والكثير من المال في سواء قليل او كثير فمال کې سواء برابر دي په دې قصاص کې لانه شان دا ده ليس نشته فيه په دې صلح د قصاص کې نص مقدر یو نص اندازه کون کې ده عوض د فار فيفيض الى اصطلاحهما نو دا سپارل کول شي هغه صلح د دې طرفین له څنګه اولیا د قتیل دي وایمه او قاتل ده اچھا کله خلع لکه خلع چې کومه ده دا لکه دغه د کټباز او د بخ بیګم منځ کې لکه وغيره لکه احتاق په مال باندې د مولا او د عبد منځ کې محمد باز استاد الکه وای دایر وي ویګه وإن لم يفطروا خا صلح خو وکړه صلح وکړه په پیسو باندې قربان شم خدای ذکر نه کړي چې مؤجل دي او که معجل دي دي مؤجل دي او که معجل دي یاد نه فهو حال دا فی الحال لازمي څوک ورکي قاتل لانه مال وجب بالعقل دا مال دا واجب سوی لکه په سبب العقل بالترازي والاصل قانون کلی قاعده کلیه فی امثاله فامثال دا واجب کی چې هغه په عقد واجب الحلول فی الحال الک لازم دلی نه هو المحر په شان سبانه د مہر باندې مہر باندې هغه شکم نه فی الحال لازمي خصونه کوي وثمن او ثمن د مبيعي مقابل کې دا ونه چې فلال دې ترست دي دا غوډه غره روان د بم خوري اوسه په خلاف دي ته په خلاف ولا چې الکه دي چې کوم دا دا واجب بالعقد نه ده دیت دا واجب بشرع ده نو واجب دوه قسم دي یا واجب بالعقد وي یا واجب بشرع وي چې واجب بالعقد وي هغه کې دا ذکرونه کې چې دا مؤجل ده او کوم مؤجل ده نو هغه لکه مؤجل وي او چې واجب بشرع وي هغه موږ شریعت نه ګورو چې الکه مؤجل الکه واجب کړه کوم مؤجل وي بخلاف ديه لانها دا ديه چې ما وجبت بالعقل دا واجب نه لکه په عقد باندې بل وجوبها لکه بشرع قال محمد في الجامع الصغير وإن كان القاتل حرا كقاتل حر وعبدا أو عبد فأمر الحل حر ومولى العبد رجلا قاتل لکه د مقتول د پاره یو حر ده او بل عبد حر ویل او مولانا عبد یو سړی ته ویل بأن يصالي عن دمهما چې جی ته یو سړی د دوی دواړو د وین نه چې کوم نه لکه هغه ناغه وکړه رسول هوکا على 1000 درهم فزرو په باندې ففعل ما ته ګوري خو امر ففعل الک ها دی رجل د صلح او کړل لکه په زرو په باندې حرم خلاص او عوي هم شو کوم ده خلاص ما کوم شي سړی د خپل بڑا غوړو کې مشغول فالعلف على الحق نظر عليك دا حر دي والمولى نصفان رسول الله مبارک حج ته تللی نیمه بالا کوي مولا ور کوي او نیمه بل علا ور کوي خر فالالف على الحر والمولى نصفان ولد عن العقد صلها اضيف اليهما ځکه یو عقد صلح وشو کدوه یو وشو نو یو عقد راغی او چې یو عقد راغی نو اگر کله قاتلان دوه دي او مقتول یو ده خو دا دوا په شان له سمانه شول یو باندې نیم به یو نیم ها بل 500 به یو ور کوي 500 بس خلاص وإذا کته صلح او خشاو کړي سړیو کړه دواړو خونه کړي مونږ ویل ته سفیر محل ته سفیر سفیر ما دې په چې نه کوي دو کسانو منځ کې غزيږي یو خبره بل تر بل خبره نه د نور څه اختیار نه پښتو کې یو سفیر ما اجي وکیل على كل حال خو اذا عفا هل شركه من الدم یو یو د شرکا او دم نه عفو نه غواړم قصاص او صالح من نصيب على عوض یا یو شریک الکوای چې مړه خیر د قصاص نه د عالم قاتل ته مال پیسې راځي سقط حق الباقي من الاختصاص د باقي خلق حق ته اختصاص ساقط اختصاص کی تجزي نه راځي چې چا عفو کړی د نه هغه اختصاص پاتې شي چا چې عفو نه کړی هغه هغه اختصاص او اختصاص کی تجزي او تقسیم نه راځي وکانه لهم نصيبهم د دوه کسانو چا چې عفو نه کړي باقین له نصیبهم حصہ من دیت دیت نه چا چې عفو کړي دا دغه حصہ به دیت نه وبس تاسو په میراث دیت مسله تخارج وایي څور ته وایي تخارج ویلم دا تر نه یره دا یاد نه دې دا مسله یې سوي تخارج الک بین الورثه هلا نو کان لهم نصیب من دیت واصل هذا اصل قانون کلی دار ان القصاص حق حق القصاص حق جميع الورثه دا حق ټول وارثانو ده وکذبیه دیت هم د ټول وارثان ده خلاف لمالک او شافعی فی زوجین امام مالک امام شافعی فرمایي چې د زوجه د زوج په قصاص کې حق نشته او نه په دیت کې حق شته او د زوج د زوجه چې موږ الکه څوک مړ کی نه په قصاص کې د زوج حق ته نه ویل اه دیت کې باقي وارثانو حق شته خوش مسه موږ ټول شته لهما د امام مالک او امام شافعي مسلک دا دلیل ان ان الوراثه خلافه دا وراثت دا خلیفہ جوړېدل د مورث نه څوک مرده وهي دا خلافت په نسب راځي دون سبب او قرابت زوج زوجې منځ کې دا سبب دی کنه سبب دی سبب دی ولې سبب دی ځکه دا قرابت په سبب د عقد راغلی دی الله طرف نه نه چا طرف نه نه الله جل طرف نه نه دی انقطاعه ځکه دا سبب ختميږي بالموت چې زوج مړ شو د زوجې سره لکه چې خلاص شو مکتوب په که زوجه مړ شو خدای دې نمر کوي د زوجه لکه وایي چې سور سره تسول ختم شو خلاص ولنا موږ پر دلیل ده انه عليه الصلاه والسلام رسول الله مبارک فرمای قربان شورنا امر بالتوريث امراه اشيما پیغمبر حکم کړو په میراث د خدي د اشیم الزبابي من من عقل زوجها اي من ديه زوجها اشيما اشيما دا بدل زوج نه ده او بل لان قصاص حق دا یو حق يجري فيه الارث په دې کې میراث جاری کیږي لکه د مړي نه لکه ژوندۍ لسی شي پاتې شي حتى تضيف ان من قتل يسري قتل کړی شو وله ابنان د دوه زمن دي فما تعهدهما عن ابن یو زوی مرس یو زوی سس مرس کان القصاص بین الصلبی و ابن له ابن نو قصاص له څوک اخلي دا صلبی زوی او المسیح به چې کوم دا هغه ځکه هغه مخکې بل زوی مرس کار پښتو پی فیثبتون ثابت دا قصاص او دیت لسائر الورثه لسائر الورثه لسائر الورثه سائر کده سور نشي په معنا د باقی ده که سائر د سور نشي په معنا د جميع ویږي لسائل ورثه د رسول نه د ټول وارثان لپاره چې کوم د حق حاصل ده او زوجیت او تو زوجیت ختم شو خلیری بیخي ختم نه کې څنګه ختم ده فزوجیت تبقى بعد الموت حكما في حق الفرد هلکه زوجیت ورسته د مرګ نه دا پاتې په حق د میراث کې او یثبت او بل دا قربان نشم واو دا دا زوجیت چې ملکیدله سبب سو جرح او د جرح په وخت کې دوه دوه نکاح ختم موجوده و موجوده کې جرح فوق نه ختم لاده نه خاون مړ د خځې نکاح بل ستور خاون سره پاج خاون نکاح د خځې سره پاج ده او د قطع نسبت هغه سبب ته کې هغه سبب په وخت کې دوه نکاح ختمه نه ځکه دوه احیا دي دوه سبي احیا ژوند دي انا او بل ها چې او یثبت یا ثابتیږي لا قصاص او دیت بعد الموت کوم موت مستندا الى سببه چې دغه نسبت څه کیږي سبب ته کیږي او هو الجرح او سبب سره د موت لپاره هغه جرح ده او زوجت په تلک الحاله ثابته زوجت په هغه حالت کې محمود استاد ثابت ته ولې ذکر دواړه کوي دواړه سری اگر کې یو سم ځول دی او بل غریب الک عبد السمات تو ځوندي خودي کنه خلاص او که صلحن وي دې سره لازم ده سقوط حق الباقين حق نور به هم په قصاص کې ختم شي لانه دا قصاص لا يتجزي په دې کې تقسیم نه راځي چې نیم د چا عفو کړي هغه لپاره قصاص نوي چا چې کړي وي هغه لپاره نوي کړي هغه لپاره سوي قصاص بخلاف ما اذا قتل رجلين دو سړي دوه سړي دي څو سړي دوه دوه سړي دي لکه هغه چې کوم دا یو سړی مړ اذا قتل نه یو سړی دا دوه سړي مړ کړ قاتل یو دا مقتول دوه دي انه اذا قتل رجل واحد رجلين فکر ما مفعول به ده او فاعل ورته کوم دا هغه ضمیر د پکې راځي رجل واحد ته وعفا احد الوليين یو د وليين قصاص پری خودل نو په دې وخت کې دا د بل مقتول وارثان که قصاص نه معاف کوي او قصاص نه استلي شتو پیږي ها لأن الواجب هناك قصاصان د څو قصاص دي دوه قصاص دي خو څنګه موږ تجزیه تقسیم پکې صورتن نشو کولای چې دواړه متفق شي قصاص و نوالي دا د سولې ته دواړه چې بیل بیل قصاص حل کوي اصل ځکه تداخل فی قصاص نه راځي تداخل خلقي او که یو عفو کړل نو د یو په عفو سره د بل عفو د بل حق د قصاص حاکم نه ګرځي ځکه دلته قتل هم دوري او مقتول هم سره دوري او په مخ کې صورت کې لکه چې کوم ده هغه چې کوم مخ کې لکه صورت تیر الته قتل هم یو لکه مقتول هم سو خاله لکه وارثان سو ډیرو قاتلم یو مقتولم یو لکه وارثان سو ډیرو خره يعني الواجب هناك قصاصان من غير سبات بريك الشك نشته ولي اختلاف القتل قتل مختلف ولي مختلف ده ذاك مقتول مختلف سو يمر كريم دوی مړ کړ خو دوه قتل شول پښتو پیګنو څوک ته تاسو شو ور باندې هنا او فی ما نحن فيه واحد قتلم یو له مقتول هنسده یو له خالد اور شوارستان سری ډیر پښتو پیګنو پی چې یو حق ساکت دي په هم دغه یو کې ساکت حق څه لکه ساکت په هم دغه یو کې ساکت لکه بل حق ساکت نه د فریاد ته جزینه پکې راځي چې شاف وکړه لا هغه عفو صحیح سره کا صلحن وی او کا عفو وی الکه اسقاط او چې چا پیسې عفو نه کړ هغه له بدیه تر په خپل شي په انداز ویږي هلا لاتحادهما لك قتل المقتول دواړه یو دي واذا سقط القصاص چې کله قصاص ساقط شي قصاص د عفو باندې یا په سوال صلح باندې ينقلب نصيب الواقين مال مال اوګرځي ولي لانه دا قصاص امتنع بمانا راجع الى القاتل دا قصاص مناس په سبب د پیدا کېدلو د معنا چې هغه راجع ده قاتل ته اوس قاتل ته چې عفو وشوله نو دا په حصے د عفینو باندې معصوم دم سو او چا چې عفو نه کړي هغه شي کې څه ده غیر معصوم دم ده نو فلهذا اوس قصاص نه کیږي لکه چې معصوم هم ده غیر معصوم هم پوه شو مثلا قصاص هغه څه چې تر نو ستنه اوري څه په نوکه پورې غیر معصوم غیر معصوم او چا چې عفو کړ هغه انداز باندې معصوم شي پوه شو لانه دا قصاص امتنع دا منس بمعنى تصور یو معنا دی یو سیز کراجی را قاتل چلا ثبوت اسمت تا قاتل بیا فی البعض مال کے ساتھ سیجب المال کما قطع تصفیق ولیس للعافی شیء من المال عافی را پاره چې عفو وکړ مفته عفو وکړ مفته هیڅ چیز په دې دیت کې نشته لانه اسقط حقه د صاحب خپل حق بفعله په خپل فعل باندې شافله ورزاه په خپل رضا باندې ثم يجب ما يجب من المال في ثلاث سنين نو رايو چې کله قصاص بدل په دیت باندې شو په دې صورت کې په دې باندې به حکم د دیت الکه نافذي هغه دا چې قاتل په څو کلونو کې لاله کې قصاص د دیت ورکه وارثانو درې کلونو کې امام ابو ظفر وايي چې نه د عرش د عرش ته عرش ته څو کې خدا دیت په نفس کې دا واوري دیت نفس کې او ارش په اطراف کې او ارش په اطراف کې هغه په څو کلونو کې دوه کې او دیت په نفس کې هغه په څو کې درې کې موږ دا دیت دی وایي څه ارش ده کوم مسله باندې ثم يجب ما يجب المال في ثلاث سنين ثم يجب واجبيږي فی ثلاث سنین قدرې کالونه کې ما يجب من المال کوم چې د مال لکه واجب شوی لازم شوی ثابت شوی وقال ذو فرض يجب في السنتين فيما اذا كان بين الشريكين وعفى احدهما چې په منځ دوه شریکانو کې قصاص یو عفو کړو په دوه کلونو کې به ولی لان الواجب نصف دیه واجب څه ده نیم دیت نو فیعتبر نو قیاس وکړی شي بما اذا قوت یده خطا د چا یو لاس کړ شي یو لاس پښتو په د څومره دیت نصف دیت کفر دیت نصف دیت څو کلونه کېده په دوه دا هم نصف دیت ده ولې جن عفو کړ او جن عفو نه ده کړې چې جن عفو کړ هغه مال ساکت شي چې نه کړی لکه هغه مال ده پښتو په نیم مال ورته راغی او په نیم مال کې لکه چې کوم د سره په نصف دیت هغه دوا کال دي پوه شو نسل ولنا مونږ وایو ان هذا د غنی سب بعض بدل دم دا بعض بدل د څه ده دم ده وكله كل بدل د دم مؤجل الى سنين ده فكذلك بعضه بعض هم مؤجل الى سنين ده والواجب فی الید او په لاس کې چې کوم واجب ده هغه د ټول لاس بدل ده د قیاس قیاس مال فارق ده هغه نصف نه ده ځکه دا لاس بیل او دا لاس ده بیل هغه د ټول لاس ده لکه ها بدل ده پښتو په کې نه پي دا هغه په دوه کلونو کې ده او دا د پغمور قیاس کو دا خو نصف دی ورته هغه نصف نه ده هغه کل ده پښتو په ځکه ټول لاس کې نیم لاس ټول لاس ده البته یې دې لاس نه سم موږ دا به لاس ته لاس ده ځکه دې لاس به احکام او دې ها به احکام والواجب فی الات کل بدل الطرف وهو فی سنتين هغه چې کل بدل د طرف هغه په دوه کلونو کې ده دا خو کل نه ده بلکې بعض ده پښتو پیګنه پی ويجب فی ماله واجب خدا ده چې دا د قاتل په مال کې د دیت لازم عقیله باندې ځکه عقیله باندې هغه دې چې هغه د قتل خطا په صورت کې راشي دا قتل عمد په صورت کې راځي او قصاص خو بدل په دې باندې ځکه چې باز څه وکړ عفو چې شامله لانه عمد دا قتل عمد جرحا مزهقا للروح قال فاذا قال فاذا قتل جماعه واحده لفتصان دي يوصل يمر عدنان ماما وی دمه کېږه لس کسان سوی مړ کړ وای کنه یو یو سره مړ عمدت اوس وشي دل کېږي اقتص من جميعهم په دې یو بټول قصاص کول شي په قول عمر رضی الله تعالی عنہ لو تمال عليه اهل الصنعاء لقتلتهم سبحان الله عمر خبر ډیر مضبوطی په کله د صنعاء خلق ټول راجم شي او دا یو سره مړ کړو ان یمن ټول خلک راځي مشي سره یمن تعلق د خلاف او قسم د خلاف ده ټول ور باندې څه قصاص کړ او بل له قتل به طریق تغالب غالب دا قتل په طریقې ده غلبې سره دا غالب ده چې ډېر کسان راشي دا قتل غالب ده والقصاص نو اوس د دې مخنی ول پکار لکه په خودلی پکار دا خو پنځه شپږ کسان جمع کیږي پښتو پیږي نو زمونږ دا مچ صاحب ملکی پیدا پنځه کسان جمع سودا طالب ملکی اسیم دیت ته پکی ها پیسې خو اسیم را سره څه دي ډیری سبا به دا مولا مول کړي سبا به د خزه کونډه کړي دا څه چل جوړي الګي نو دیری پاس خو کسار ډیر ضروری ده سبحان الله کسار ډیر ضروری ده غالب ده پښتون پیږي والقصاص مزجره دا قصاص منع كون كان للصفحاء بوقوفان له فيجب واجب دا قصاص تحقيقا لپاره ثابتولو لحكمه الاحياء دغه د قصاص حکمت سره د خلکو ژوندۍ پاتې کېدل په دې صورت کې چې قصاص والد لسو کسانو یو په مقابل کې به چېرته هلک څوک یونین او اتحاد څخه خلاف جوړ لکه چې مړی پښتو په اوس کې اسلامي حکومت وي اسلامي حکومت اسلامي نظام وي دا کراچي کې چې سره ملکی یو بل تا یو دور باندې قصاص کړی و قسم په امن او امان باندې یو څوک هم نه ولا کړ برابر کړی پښتو په دا خو دا حال واذا قتل واحد غضب یې کې یو سړی د لسی مړ کړل یو دی هلکه لس اجمیان هلکه خراب کړل خراب اذا قتل واحد جماعه فهذا الاولياء المقتولين اولياء المقتولين راجمش یو له خصم شي نه خلا قتل لجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك ټول پر ولا یو قاتل قصاص شي نور غیر پیسې مچي نشته فإن حضر واحد منهم کيو الک حاضر شو او نور باقی نه چلی ته تلیو نور وارثان قتل له بیا ورغه حاضر د پاره قصاص اخیستل کول شي د قاتل نه وسقط حق الباقین د باقی خلق حق ساقط شي ٹھیک شو مولا وقال الشافعي رحمه الله يقبل بالاول منهم کوم چې اول قتل کړي دی یو دغه په مقابل کې بلا قاتل قصاصي او د باقي نو کسان د پاره به ها دی ویل باقي المال وین اجتمعوا کدی جمع سول ټول خدا نو معلوم چې اول سو قتل کړي قتل لهم د ټول د پاره بق الک قصاص کوي او باقي چې کوم مال په لازمي هغه ټول من تل کې تقسیم شي قسمت دیت بینهم تقسیم شي الک دیت د دو منځ کې چا ویل نه چې دا اول پته نه لګي چې کوم اول مړ کړل قران دازي دی وکی چې دا چا نوم پیل راوته لا غیر په اړه قصاص کی او د باقیو د څور کی دی قیل یقرع بینهم فیقتل قصاص کړی شي لمن خرجت قرعته چې چا لکه هغه قرعه قرعه راوته هغه په اړه قصاص غیر پر مال نه او باقی ور پر بس ولل باقین المال او باقی ولل باقین المال او لو امام شافعی پر دلیل رحم الله ان الموجود من الواحد قتلات د واحد نه ډېر قتل سری موجود شوی دی والذي تحقق في حقي قتل الواحد والذي اغسوک تحقق چې ثابت ده فحق د واحد کی قتل واحد فلا تماسل سو قتل کړی دی قاتل لس چې د تمو مستعلق قتل ثابت کو یو قتل نو یو سړی قتل د لس قتل برابر کی خوش مسله باندې نو ولذي هغه قاتل تحقق في حقه چې ثابت شي په حق د دکی قتل الواحد یو قتل چې به توې قصاص نو فلا تماسل تماسل کوم خانه را شنو تماسل ځکه د لس قتل کړی دي او د لس قتلو مقابل کې قاتل یو قتل ورته راغلی تماسل کوم خانه او قصاص کې تماسل نو بیا موږ امام شافعي ته وایي رحمه الله چې ښا هغه ډیر کسان چې یو قتل کی الته هم تماسل نشته ځکه یو قتل راغلی ده او یو قتل مقابل کې څو قاتلان لاړل لس لاړل هلته هم مساوات نشته امام شافعي امام قیاس دار چالت ملک قط قصاص نه وي دیت وي خو چون چې حالت شریعت راغی حدیث راغی د حضرت عبد الله عمر اثر راغی رضی الله تعالی عنه وهو القياس في الفصل الاول دا قياس په اول فصل کې هم دا ده چې لکه پر قاتلانو د قصاص نه بلکې دیت ولا ورکی څه شموله ها الا انه عرف الا هم قدمره خنه شان عرف معلوم کړ څنګه حکم چې شرع په شریعت باندې هغه چې حضرت عمر فاروق حکم وکړ چې لفظ د یو په مقابل کې قتل شي چرته چې قیاس خلاف نو کلم چې یو حکم د قیاس خلاف راشي هغه تر خپل مورید پورې وي خاص وي نو پاغي کې دا حکم د حضرت عمر راغی چې لس مره یو په مقابل قتل کیږي خو که یو لس مره کړ ته هم په قیاس باندې څه کوو عمل کوو هغه حکم ته متابع نه ګرځو خلا موږ سوای احناف ورنا موږ نه پاره دلیل دار ان کل واحد منهم هر یو د اولیاء او د مقتول قاتل بوصف الكمال دا قاتل د فسق د کمال هر یو چې د اولیاء د مقتول دی قتل کوي نو دا ټول قتلونه لکه لس ځله چې شي قتل شي د کفري قصاص قصاصونو کې سره دي تداخل راغی ولې که یو عفو کوي نو دې تماثل څه بل اصل شته وي وایو کنه اصله الفصل الاول تدې مقیس علیه فصل اول چې یو جماعت یو کس ملک پښتو په کې نه ته دا یو کس ته دا غو ټول الکوای قتلونه دا په شان یو قتل باندې ځکه یو مقتول له نو هغه اگر کله قاتلان دي نو پاغي کې تماسل او تداخل راغی نو دا غل سو پد کې ساس کول دا د څه یو چمړ دلته لکه چې جماعت یو جماعت مر کړي دا یو قصاص د څه لکه د لس ولکه قسم د پاره چې قصاص خوش مسله ده هم واصله الفصل الاول ولی اذ لو لم يكن كذلك كتماصل نوي لما وجب القصاص يا حضرت عمر قصاص دلس کسانو په مقابل له یو کې خالي بدل طرف بدل سره قاتل او مقتول عامه قشان ته او بل اللي على وجه من كل واحد منهم جرحه او دا هر واحد نصر غل جرح دلس کسانو یو لیک زخمی کو یا دنه سره بلک زخمی بلک زخمی دا ټول لس جرح را جمع شو دای مرس وختو پی کنه پی لس جرح را جمع شو لته وای دې څه دلته وای مرک نو وای لانه وجل من كل وان جرح صالح للانزهاق فيضاف الى كل منهم خواوري دوی لانه شان لاده وجد موجود من كل واحد منهم دا هر یو د دې قاتلانو نه جرح یو زخمی کول چې پرې کې صلاحیت دی چې د روح ور باندې اوزي نفي ضعف نو موږ نسبت کو د روح وتلو د مقتول الا كل منهم هر یو د دوله هر یو د دول چې هر یو الکه مړ کړ ولی از هو د انزهاق لا تجزي په دې کې تقسیم ناراضي څه ناراضي تقسیم ما ته هر یو لیک زخمی کړی دی پښتو پیږي دا دې ټول یو یو یو مستقل سره د رساله سړي مړ کول دي پښتو پیږي کنه پی نه دا هر یو قاتل د خپل جرح په مقابل کې حساس کی په فورن شي دا هر قاتل د خپل جرح مقابل کې سره او جرح کې نه مستقل کې غیر مستقل مستقل ځکه د جرح داسې ولې چې دا ونه مړ کېدل خو اسې دا بل لکه مدد ور سره وګرځي لکه دوه مې جرح ورکړه ما په خبره نه شوې دغه مبارک په شو خو ولعن القصاص شرعه او بل دا قصاص روا کړی شو مع المنافي سره د منافي منافي ته د حرمت تنفس د دې قاتل لفظ قابل احترام ده کنه خو بیا هم قصاص جائز ولی د تحقیق الاحیاء د پاره ژوند کولو احیاء ها اوس خدای یې سړی برا ولاړیږي لکه زورور وي شل کسان ممر کولای شي بیا به قصاص نه ور باندې اسیم پیسې وسره سي ډیری پښتو په وای ولې تحقیق الاحیاء وقد حصل حسلیږي د احیاء بقتل فقط القاتل باندې فاكتفى به اصل مقصد خو د قصاص نه ده مقصد د قصاص خو د خلکو ژوندۍ پاتې کېدل او ژوندۍ پاتې کېدل په قصاص کې راځي کې په دیت قصاص فاكتفى نو اکتفا وشي به پر قصاص باندې نو پیسې ملازمه اوس کې پیسې لازمه دا یو زیادت شي د چا سره خاطر سره وش مسنا بعد قال وقال من وجب عليه القصاص كم خبرنا كذا ها فاتي دي قال ومن وجب عليه القصاص تابني واجب قصاص الکه یو قاتل مزدار رستار ما شاء الله الکه یو قاتل باندې قصاص الکه راغی د قصاص مخکې ظالم زوی مړ هر ډاکټر ورته وشي نو بیا څه چل نو وي سقط القصاص قصاص ساقط ولا يجوز شيء من التركه فميراث کې لکه دا ولید مقتول لپاره هیڅ لازم نه مسول مال ٹھیک شو لفوات محل استفاء لکه محل استفاء د قصاص هغه فوت شو فاشبه موت عبد الجاني فاشبه موت العبد الجاني یو غلام جنایت کړي د جنایت ته ادا نه مخ کی مولا نه د فکر نه فدا کړي او د عبد مرس د دمجن علیه اسحاق په مولا باندې لکه په دې صورت کې هم هلکه په میراث ته دی قاتل کی د اولیاء او د مقتول اسحاق نشته لکه محل استفان دا نشته لکه نو اوس هغه ته قصاص واله ځکه دی چې مړ شه په دې کې د وارثانو څاله کوي دخلو نه فافت سماوي باندې مړ شه او قانون دا تاسو اصول کې چې فافت سماوي باندې څوک ماخذ نه او میراث چاره د قاتل اوس کړي مغالک اولیاء د د اولیاء او قاتل دا سوال ويتعت فيه خلاف الشافعي اذا الواجب احدهما امام شافعي په دې کې اختلاف ده ځکه یو مذهب باندې یا دیت لازم ده یا ها قصاص موږ ویل قصاص معین ده البته قصاص او صلح حلال بیا قصاص ته بیا دیت خلاص اذا قطع رجلان يد رجل واحد نه هلک ووایي ها نه نه ووایي هلک وایي دا جمهورات پرې تاسې مړ کې هلک وایي زما جذبه هم ټوله را خراب ما خو دې فصل پورې مطالعه کړې خو یې خوانه